اوس د دینه مخ کې و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض په دې آیات کې منافقانو ته بیا زجر دی او دی دا زجر دی دوی په یو بل بد خبره بد خوې باندې هغه دا چې دوی کله فساد ته اصلاح وي سوي فساد ته بد کار ته بسوي خبره وي دا ښه کار دی نو په دې باندې زجر د تسمیه الفساد اصلاحا دار دوی ته زجر شو دلته واو راوړو و اذا قیل لهم لنورو کې واو نو راوړې ځکه مخکې یا علتونه ذکر کېدل او یا چې کوم دی نو مطلب اکثر علتونه اوس دلته و اذا قیل لهم ذکر راوړو چې دا عطف کوي په هغه بما كانوا يكذبون باندې چې دوی له عذاب الیم ولید بما كانوا يكذبون په سبب د دې چې دوی دروغ وي یو عذاب الیم ورل زکه دی چې لا تفسدی ته چې ویل شي چې لا تفسدو فی الارض دی و انما نحن مصلحون فساد ته اصلاح وي د دې نه پس په دې اکثر په دې دریو آیاتونو کې په دې دریو خباس دغه کې آیاتونو کې چې کوم خباسات ذکر کیږي هغه ټول کې وا اذا و وسر راضی هغه ټول دې لپاره اجرا د عذاب الیم د لاندې راشي چې عذاب الیم دوی ته ولې دی وجه صدا وجه دار چې دوی دا کارونه کوي خجی و اذا قیل لهم کله چې ویل شي دی منافقانو ته لا تفسدوا فی الارض فساد مو کوئی پس مکه کې په عالم کې دلته کې الارض نه مراد عالم دی عالم کې فساد مکه وي قرانه مکه وي قالو نذوی انما نحن مصلحون یقینا مو جوړه کون کیو مو خود جوړه کار کون کیو دا خبره دی وکي و اذا قيل لهم صيغه د مجهول لاوړه چې کله دوی ته ویل شي یعنی که خسړی ورته وی او که بد سړی ورته وی قائل ذکر ذکر نه کو چې پکار دا دا چې سړی په امر بالمعروف نهي عن المنکر کې دی ته وګوري چې بس خبره سره لا تنظر الى ما قال ون لا تنظر الى من قال وانظر الى ما قال دې ته مګوره چې چا ویلي دي دې ته وګوره چې سی ویلي نو دلته کې دې ته خبره خکېږي اوس د خبخي خبره منل پکارو کده ارچا د طرف نه الله وای کدا ورته د ارچا د طرف ویل شي که خسړی که بد سړی که نبی ولې نه کو دا خبره ورته وکي نو دوی دا منی نه لا تفسدو فی الارض فساد مکوي پس مکه کې زمکه کې فساد مکوي فساد څه ته ویل کیږي نو فساد ویل کیږي تخریب النظام نظام خرابول او ګډوډول اوس دوی خو نظام نشي خرابوله خو د دین مراد چې کوم دی نو هغه د تخریب هغه اسباب دي هغه کارونه مکوي چې پاغه سره الله تعالی دا نظام تباہ کوي هغه کارونه مکوي او الارض ویخه الارض پزمکه کې ځکه په اسمان کې خودی نشي کوله کنه غنی مراد ته پټول عالم کې چې د عالم د فساد کارونه مکوي هغه کارونه مکه وای چې هغه په وجه باندې په عالم عذاب راځي ګناونه مکه وای دا ټول کارونه پکې راځي نو قالو وای دا منافقان د منافق یو صفت پدې دا کې دغه شو چې د خپل کار په باره کې د خپل غلطۍ ته غلطي نه وای بلکې هغه ته خنوم ور کوي وای انما نحن مصلحون انما د حصر د پار راضی یقینا صرف نحن مونگا مصلحون اصلاح کونکیو دلته خو زمون نه بغیر بل څوک اصلاح والا شته دی څنګه چې قاری سی وی بشر دوستان پوښوی مونږه چې کوم دی یوازې صرف مونږه اصلاح کوونکی نو پدې کې دا انما د دې لپاره راوړ دا اصل کې رضیلان تعریض کوي په صحابه باندې چې مونږه اصلاح کوونکی او فساد کوونکی خود غږ پوه شو کنه دای کې فساد دې مونږ کې نشته لکه نه نه ني وسه ګورې کنه اکا تشابهت قلوبهم د ټولو کافر زونه یو شانی پښوی اتواسو به بل هم قوم طاغون ته به وای ک په دې کفر او کفری خبرو او کارونو باندې دوی یو بل ته وصیت کړي دي چې زمانہ پس میراث کې ته دا واخله پښوی دا څنګه تکي را روان نننیم دغه شانتی وای یار مونږ سکو مونږ رد الفساد اپریشن کو سکو رد دا فساد چې ختم شي او وای دا فرعون ویلو انی اذرونی اقتل موسی پریږدی چې زه ووژنم موسی علیه السلام ولیدع ربه او دې دې را وغواړي بیا رب خپل انی اخاف ولی وجن ظالماوی انی اخاف ان یبدل دینکم یقینا زه یریګم په دې خبره باندې چې دا موسی علیه السلام ستاسو د ژوند قانون بدلی او ان یظهر فی الارض الفساد یا پزمکه کې فساد خور کی د فسادونه خوري د د خلاف هم ویلو فرعون ویلو خو رد الفساد پرشم کوم دیم فرعونی تر درو شروع کړو نو دادی دغه رنگ دی وی انما نحن مصلحون یواز مونږه اصلاح کوونکیو مونږ نه بغیر خو بل څوک شته دی نه دانو خټول فسادیان دي د تعریض کو مصلحون اصلاح څه ته وایي هغه د فساد مقابل دی فساد و تخریب النظام نو اصلاح سره تعمیر النظام دی د نظام تعمیر کول یعنی هغه کارونه کول چې په هغه باندې نظام څه کیږي آبادی دی ښا یا بعد وی چې انما نحن مصلحون دا اصلاح په معنی د جوړ سره د صلح زی مصلحین صلح ته کوي نو دا دوی ته چې به ویل چې لکه فساد مکوي فساد څه شی دی کفر ملګرتیا مکوي کفار سره مکی نه پاسي دا غي په لار مزه نو دوی به وي انما نحن مصلحون یقینا من کو جوړ را واستون کیو مونږ دا غواړو چې دا نفرتونه ولانجې ختم شي او دا تاسو وغي او مونږ او ټول دا یو شي شي خبر ورته کړه تقارب ادیان دی پوه شئ وحدت ادیان کانفرنس ته مونږ غواړو چې ټول دینونه را په یو پلیټ فارم باندې راجم شي او دا نفرتونه او اختلافات ختم شي خو مونږ دا غواړو نو دای پکې راځو ها اکد اتفاق بین المذاهب قالوا انما نحن مصلحون نو وای دوی صرف یقینا صرف مونږه اصلاح کوونکیو نو چې په صحابه باندې تعریض وکړو الله جل جلاله د صحابه او دفاع ډیر زر کوي ښا ډیر زر کوي نو فورا وای الا خبر شي انهم یقینا دا منافقان هم المفسدون هم دوی فساد کوونکي دي دی بل چاته د فسادي اشاره وکړه ولکن لا یشعرون لیکن دوی نه پوهیږي په فساد خپل باندې دوی د سره د فساد او د اصلاح ترمنځ فرق نشي کولی دوی د فساد او اصلاح ترمنځ فرق نشي کولی دوی اصلاح ته فساد وایي فساد ته اصلاح وای نو په دې آیات کې د دوی بل خباثت بیان شو چې هغه سره هغه افساد دی هغه هغه مخکې آیات کې دوی دغه سو هغه فساد ته د اصلاح نوم ورکول او په دې کې بالفعل فساد کول چې کوم د مدار دوی سره دار دوی قباحت او خباثت ته الا انهم هم المفسدون دومره تاکیدونه په الله راول کند صحابه او د په الله داسې کې ها الا خبر شي حرف تنبيه یو تاکید انهم ان بل تاکید هم المفسدون جمله اسمیه خبریه دا بل تاکید مبتدا هم معرفه ضمیر دی او المفسدون خبر هم معرفه دا بل تاکید او هم ضمیر فصل پس بل تاکید نو سم تاکیدونه ته داخل کړ چې خبر شي یقینا هم صرف دوی فسادیان دی بل څوک شته دی نه بل څوک د سره شته دی نه که فسادیان دی هم دوی دی بل څوک نشته دی خدای د صحابه او دفاع وکړه الله پاک صحابه او دفاع فورا وکړه زر جواب ورکړ په نورو کې زر جواب نه ورکړي په دې کې فورا جواب ورکړو ځکه چې دوی دغه دي د صحابه مبارک خبره وکړه او دا د صحابه مبارک بیا آیاتونه په دې وګوره کنه چې صحابه مبارک الله تعالی کوم دفاع کړی دا کوم شان بیان کړی دی قران شریف کې راځه مکه احوال الصحابه پوښوي تقریبا 160 آیاتونه دي یو سل او شپېته آیاتونه پوښ بقره کې دی پال عمران کې داسې پښه دا هغه ټول چې راځه مکه ناغي کې صحابه او دفاع ها هم المفسدون یقینا دوی فسادیان دي ولکن لا يشعرون لیکن دوی نه پوهیږي به فسادهم په فساد خپل باندې یا لکن لا يشعرون لکن لا يميزون بين الفساد والاصلاح لیکن دوی تمیز نشي کولای په میان د فساد او د اصلاح کې په دې باندې دوی نه پوهیږي دا بل خباست شو واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس دا واذا بیا وورا ولې دوی د پاره عذاب الیم دی عذاب الیم ذکر دی صحابه او تا کما قلوی دا دومره پلیتان دی واذا قيل لهم کله چې ویل شي دي منافقان ته امنو ایمان راوړی کما امن الناس لکه پشان د ایمان د هغه کامل خلقو نو قالو اوی دا منافقان انؤمنو آیا مونږ ایمان راوړو کما آمن الصفها پشان د ایمان د هغه کمقل خلقو الا الله وی خبر شي انهم یقینا دا منافقان چې دي هم الصفها صرف هم دوی کمقل دي ولکن لا يعلمون بصفاهتهم لیکن دوی نه پوهیږي په خپل کمقل توب باندې په جهل مرکب کې لګیا دي ها اوس مخکې ورته نهي وکړه ځکه دوی کې فساد ډیر وکړ نهي وکړه لا تفسدو فی الارض اوس کوي اوس ورته امر چې کوم دناغه کوي خو مخکې دینه چې مونږ دغه دغه وکړو فساد ستوي نو هغه مو ذکر کړي تخریب النظام دی خو قران کریم اسباب د فساد ذکر کوي ښا اسباب د فساد هغه پس وګورئ چې اسباب د فساد څه دي خو منافقانو کې باغ ټول سيزونه را پیدا شي چې منافقان دغه کارونه کوي یو اسباب د فساد نه د کفري قانون غلبه ده سورت محمد دویشتم آیات وګورئ سورت محمد آیت نمبر 22 ښا فهل عصیتم نو یقینا نږدې یی تاسو ای منافقانو ان تولیتم که چرته تاسو ذمہ واران شوي دلته کې تولی معنی رسدا د ذمہ واری ولایت ته د ملاو شو والیان شو ان تفسدو فی الارض نو تاسو به فساد کوي پزما کې ا فساد څه دی هغه دال چې تاسو به کفر قانون نافذ کړئ ها وتقطعوا ارحامکم او کټ بکې خپل ولې خپلې پوښوي نو داله دا په دې معنی سره شو کله به چې کوم دی په مخالفت د شرع باندې راځي د فساد بدی ته ویل کېږي مخالفت د شرع پنځل لسمه سپاره سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 5 رو درسي اعلان وکړو 5 چار چار را بسی پیدا مکلو او وقضینا الی بنی اسرائیل وقضینا من خبر ور کړو الی بنی اسرائیل بنی اسرائیل تا فل کتاب په تورات کې څه خبر ور کړو لتفسدن فی الارض مرتين خامخا تاسو به فساد کوي پزمکه کې دوه واره بنی اسرائیل سو واره دا دوه واره څه فساد کړو فساد دا کړو چې تورات په معطل کړو پوه شو کنه خپل دا قوانین چې کوم دي وضعي قوانین هغه به نافذ کړل مخالفت د الله د شرع به کولو د الله د قوانین مخالفت به شروع کړو ولا تعلن علوا کبیره او تاسو به سرکشي کوي سرکشي لویا دغه رنګي کلا فساد شرک ته ویل کیږي سورته انعام آیت نمبر 56 وګورئ فساد شرک ته وی ښا الله الله آیت نمبر څنګه وی 56 نو ادعو ربکم تضرعا وخفیتا نبرنیت وره سره مدد غواړی در خپل نا تضرعا پزاری سره پاجزی سره وخفیتا په پټه باندې انه لا يحب المعتدين یقینا الله تعالی نه خوخی تجاوز کوونکی په دعا کې تجاوز کوونکی په دعا کې دای چې د غیر الله نه دعا غواړي ولا تفسدوا فی الارض نور پسې وای فساد مکوې پزمکه کې بعد اصلاحها پس د اصلاح د زمکه نه خفساد څنګه نکو داسې مکوي چې ودعوه خوفا وطمعا یو الله نه مدد غواړي په یری سره او په تمه سره د یو الله نه مدد غوښتل اصلاح ده او د غیر الله نه مدد غوښتل سړي دا فساد دی نو شرک ته کوم دنه فساد ویل شي دغه رنګي مالونه د خلکو په باطل طریقه سره خوړل سورته یوسف راو باسي آیات نمبر 73 ها په باطل طریقه په غلا ډاکی سره سره د خلکو مالونه خوړل ها دغه تصویر کیږي دغه تم فساد ویل کیږي 73 پیدام د یوسف علیه السلام ورونه چې را روان شو نو پرونو باندې د شاغاړې غلغو غږ وکړو کنه وی تاسو غلا کړی دا نو دوی سوی قالو دی وی تالله قسم په الله لقد علمتم یقینا تاسو خپوی ما جئنا من لی راغلی لنفسد فی الارض دې لپاره چې من فساد وکړو پس ما حقی غلا کول مال د خلکو په باطله طریقه خوړل دا خو فساد دی وما كنا سارقين او نه موږ د غلا کوونکی نه په بل باطله طریقه خرو او نه دغه کوخه دارنګي د دا یتیم سړی مال په حیلو سره خوړل دې تم فساد ویل شوی سورته بقره آیت نمبر 220 راو باسي سورته بقره آیت نمبر 220 ها پیدا مو کوم ويسألونک دا فی الدنیا والآخره خو مخکې سره لګي ويسألونک عن اليتامى سوال کوي دوی ستانه په بار د یتیمانو کې نو قل ورته وایي اصلاح لهم خیر اصلاح مال ساتل دوی لرا یا دوی خطر بیت کور لهم خیر دا دوی د پاره بهتر دی و ان تخالطوهم کچرت تاسو دوی سره مال ګډ وډ کوي یتیمانو سره الکه یتیم دې په کور کې تا ور سره مال ګډ کو چې په ګډه په شریکه به خو په اخوانکم نو دا تاسو ورونه دي په دین کې زه خیر دی وی دي په ګډه خورې ځکه چې ځان نه ځان نه چې اوس غل بیل د اورونه پخې او زله بیل پخې بیا خو ګرانی نو ګډه کا صحیح ده هو الله يعلم المفسد من المصلح الله تعالی پی جنې هغه فسادي سره جدا کوي الله تعالی هغه فسادي سره من المصلح د مصلحنا دلته فسادي څوک ته هغه داده چې د دې لپاره ګډ وډ کو و یره سمې دا جدا جدا خورو خو یو ځای به خورو مقصد دای چې سبا کوو چې مطلب دا دی چې زیت نه اخرم زیت نه سکم زیت نه اخرم نو په چل کې داغه نه مال خوري په حیلې سره دای وته یو حیله جوړ کړه نو داغه چل او د دوکې د پاره چې کوم دنه مال خوري کله چې کوم دنه فساد قران کریم اهلاک الحرث والنسل فصلونه او نسلونه تبا کول کنه پوچ دي ته فساد وي قران کریم لکه سورته بقره کې دغه سورته ته 205 ګورې شا تراشي صحیح شو و اذا تولى کله چې د لارشي د مجلس د پیغمبرنا او د صحابه او مسلمانانو نه سعا فی الارض نو د کوشش کوي په ځمکه کې لیفسد فیها دې لپاره چې فساد وکړي په دې ځما کې څه کار کوي فساد څه کوي ویهلک الحرث والنسل هاي دغه ښا چې هلاکي فصل او نسل بس ارشه قتلی او وجنی او فسونه سوزی دار دکاری ها والله لا يحب الفساد الله تعالی نه خو فساد کوونکی کله فساد اطلاق قران کریم په نهی عن اتباع الرسل څوک چې خلق د رسولانو د اتباع نه منې کوي په سنت د عمل نه منې کوي ښا لکه سوره نمل آیت نمبر 48 ښا سوره نمل آیت نمبر 48 نو لسمه سپاره ده وی الله الله ولا يصلحون اصلاح بين کولا فساد سو وی د صالح نه منی صالح علی السلام خبره به نه منی دی پس بغیر دې دل باقی خلق ته دم کوي ور کوي خلق به داغه د اتباع نه سکول من کول به نو اتباع رسولنا دغه رنگ کله اطلاق په کفر او پټول معاصی او ګناونو باندې وشي لکه سورته سواد درويشتمه سپاره سورته سواد آیت نمبر دے اٹھائیس او د عامل الصالحات په مقابل کې فاسق فاجر نو دغه دواړو ته ویل کیږي دغه ته کوم دنو دغه ویل کیږي ښا دغه رنګ کله کله قران کریم فساد څه ته وایي ارتداد قطع الطريق او زنا بعد الاحسان ارتداد کې وسړې مرتد شي صحیح شو او قطع الطريق چې لارې لوټي لارې کټکې شوکې کوي کنه او زنا بعد الاحسان د دغه نه د واده نه ورستو سکی د واده نه پس چې کوم دنه بیا زناګانې کوي نو دا سړی سړی لکه سورته مائده آیت تاسو ګورئ 32 نمبر آیت راو باسي ادام وکړه 32 دو دیر سر جو برابر برابر برابر مردا آیات دغه مخ په سر کې كتبنا على بني اسرائيل من اجل ذلك لدي وجنه كتبنا من غلي كريو على فرس كريمو يلي كريمو على بني اسرائيل بني اسرائيل باندې انه من قتل نفسا بغير نفس چې هغه څوک چې وجني او نفس بغیر د نفس نه ها بغیر د قتل د بل نفس او فساد فی الارض یا بغیر د فساد فی الارض دا فساد فی الارض نه سمورات ده ټول هغه صورتونه چې پاغي باندې سړی مرګ جایز کیږي نو مرګ د سړی یا په قتل جایز کیږي چې د قتل وکړو ته به وجل شي اوس ته اجازه شته او یا بیا هغه خو پکې مخکې ذکر شو نو بیا درې څه نه پاتې شو یو زنا ده زنا یې وکړه بعد الاحسان یو ارتداد دی او یو سره شو کې کول دي قطع الطريق صحیح شو چې دا درې کارونه کوي نو په دې باندې څه کول شي په دې باندې وجه د شنو دا درې څه نه کوم مفسرین وایي چې مراد دي او کله د مسلمانانو نصرت نه کول د مسلمانانو نصرت او مدد نه کول ته فساد ویل شوی دی لکه سورته انفال آیت نمبر 73 ها آیت نمبر 73 اغي هغه سبب د فساد ګرځي ها پوه شو والذین کفروا هغه کسان چې کافران دي بعضهم اولیاء او بعض بعض د بعض دوستانو مددگار دي الا تفعلوه کچرته تاسو په خپل مینس کې دا کارونه کوي یو بل سره دوستیونه کوي تکون فتنه فی الارض نشیب فتنه پزما حقه و فساد کبیر او لوی فساد بجوشی فساد سبب بس چې تاسو یو بل ملګرتیا نه کول د یو بل مدد نه کول به نتیجه دا راوړي چې پس ما کې بسرا شي فساد راشي نو دا په منافقانو کې اسباب الفساد دي الا خبر شي انهم هم المفسدون یقینا دا منافقان چې دي صرف هم دوی فساد کوونکي دي څنګه فساد کوونکي دي وای دوی دا ټول شرک کوونکي دوی دي صحیح شو دوی چې کوم دي دوی ارتداد او دغه شانته زناګانې بعد الاحسان غلاګانې کول د خلکو مالونه په باطل طریقو سره خوړل صحیح شو کنه دغه ټول معنی را واخلل دلته کیدا دا ټول په منافقانو کې شته ها هم المفسدون ولكن لا يشعرون لیکن دوی نه پويږي و اذا قيل لهم امنوا كما امن الناس مخکې نهي وکړو وی لا تفسدوا في الارض اول نهي عن المنکر وا اوس امر بالمعروف شروع شو چې والکه فساد د ځان نو باسه او راشه داس ایمان راوړه چې سم مسلمان دنه جوړ شي و اذا قيل لهم کله چې ویل شي دوی ته امنو ایمان راوړی کما امن الناس دا ما مصدریه ده دا ما مصدریه ده نو دا بچی ک ایمان الناس او دلته کې به د امنو سره مفعول مطلق حذف دغه مقدر راو باسي آمنو ایمانا که ایمان الناس ایمان راوړی ایمان څنګه ایمان پشان د ایمان د خلقو د کم خلقو پشان ایمان راوړو کم خلق خلق هغه خلق دي چې هغه خلق دي هغه صحابه دي ها الله تعالی الناس هغه ته ویل چې کامل خلق دغه دي ها کامل خلق دي مطلق چې ذکر شي داته مراد کیږي نو قالو او دا منافقان ان نؤمنو ایا مونږ ایمان نه وړو استفهام انکاری ده ها یعنی لا نؤمنو مونږ ایمان نه راوړو ایمانن ایمان کا ایمان الصفها پشان د ایمان راوړل د کمقلو خلقو مونږ دا کمقلو غند خو نه یو ځانار صغر کو او بس په ارس باندې ورخیږي پوه شو کنه دې دا کې د ایمان نه مراد هغه اعمال تاسو وی کله په قران کریم کې د ایمان اطلاق په عقیده کې کله په یو قول کېږي کله په یو عمل کېږي پوه شو کنه ایمان کامل نو دلته کې ایمان اطلاق په اعمالو شوی دی چې د هغوی غوندې اعمالو کوي کامل نو دوی ویا کا مقصد دي سره ټول ورځ جمعات کې ناس دا سکار دي اکر جنگونو تا وکړه ستا دا په دین باندې دا خو مذهبي جنونیت دی څه شي دي مذهبي جنونیت غر غرتکم الامانی څنګه راځي نه خو شي چې دین دوکا ور کړی دا سورته بقره کې توبه کې براشي حاجی خو دلته کې چونکې دوی صراحتن ویل کنه الته خو هغه تعریضن ویل نو هغه کې بیا یو آیات فرق وو په دې کې اوس د آیات فرق هم نشته په دې آیات کې په پوری جواب ده که صحابه ته کاندل کړل چې صحابه ته کاندل کې ود شی زامنو خدريګه الا خبر شي انهم هم السفهاء یقینا دا منافقان صرف هم دوی کما قل دي ولکن لا يعلمون لیکن دوی نه پويږي په خپل کما قل توب باندې کما قل هم دوی دي هغه په سبانه کما قل دي صفاحت څه ته ویل کیږي صفاحت او صفحه اصل کې ویل کیږي خفت سپکوالی ته سپکوالی ته او بیا چې کوم دی نو ضعیف الرای او جاهل سړی ته څه ویل کیږي سفیه ویل کیږي سفیه ورته ویل کیږي عدم علم تم قران کریم کې تاسو په خبره دلیل نه وته په عمل کې دې تم څه ویل کیږي دې تم صفاحت ویل کیږي لکه سوره انعام آیت نمبر 140 کې تاسو وګورئ بی علمی ته صفاحت ویل شوی دی بی علمی ته بی دلیل دغه کار کول قد خسر الذين دا ده کنه یقینا تاوانیان شو کسان قتلوا اولادهم 140 140 یقینا تاوانیان چوا کسان قتلوا اولادهم چې وی وجل اولادون خپل صفهن د وجل کما قلتوبنا سکه مقلتوب یو بغیر علم غیر د کم دلیل نه دلیل وسره نو او خپل بچی به خپل معبودان تعالی لول پوه شو کنه نو دا بی دلیل کار ته سره لګیږي صفاحت وی کی ها دغه رنگي قران کریم چې کوم د اطلاق د صفاحت هغه د دین حق نه اعراض کول څوک چې د حق دین نه اعراض وکي هغه ته قران سوې ته مقل وته وي لکه سوره بقره 130 راو باسي سوره بقره 130 یو سل او دیر شمه اعدام کړو ومن يرغب عن ملت ابراهيم ومن يرغب او مخ ناړي اعراض نه کوي عن ملت ابراهيم د دین د ابراهيم عليه السلام نه الا من مگر هغه سړی کوي سفه نفسه چې ځان په خپل بي وقوف کړي خو چې ځان سپک کړي نو دغه سړی څه کوي نو دا د دین حق نه چې څوک مخړی دا سفیه دی دا کم عقل دی ښا اوس چې څوک اسلامی قانون نه نافذ کوي په ایمان وایا صفها هغه خلق ته کوم دی ها الحمدلله مون خدا الله جل جلاله دین غواړو دوی ته مخړی د ملت ابراهیمی نه دوی وای چې نه نه مونږه مطلب دار چې دا نه نافذ کو پرې پرې ورته پیش کو دوی ته مخواړو پوه شو کنه نو دا سری دا دادی ښا دغه رنگي قران کریم چې کوم دی نو هغه چاته چې څوک د رسول الله په عمل باندې اعتراض کوي څوک چې د رسول الله په عمل هغه ته سفیه وایي لکه سورته بقره 142 نمبر آیات او باسو سورته بقره بقره آیت نمبر 142 پیدا مو سپاره ده والکه دی دا اعتراض وکړه دا پیغمبر مخ کې دی خو موږ کول دي مسلمانانو اوس یا خو الکه دا خو د پیغمبر عمل دی د پیغمبر په عمل باندې څوک اعتراض کوي خو شوي نه کوي دا کار د چای کې څوک کوي هغه به دغه سفی سره وي څوک چې په اسلامی قوانینو باندې د رسول الله په سنت او په قران باندې اعتراضونه کوي دا سو په هادي ښا دا سو خوارج هم زکه سو په هاو ګره ما ابل ورځ دغه کو یو کس مونږ ته خوارج ویل دلته کې اف ام ما چې خوارج وسو کو هغه خلکو چې پر رسول الله اعتراض کړو پر رسول الله څه کړو اعتراض کړو د رسول الله عمل په خپل عقل باندې تللو ستا عقل بصیر کار برسي هغه راغ رسول الله صلی الله علیه وسلم تقسیم کول د مال ها نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل اعدل یا محمد د د په ذهن کې داراله چې رسول الله غن انصاف نه کوي د خپل عقل داله کوي وی اعدل یا محمد عدل کوي پوه شوې په هغې سره دا سړی منافق ومګرځېدو او نن دا دي راځي که نه نن پوه شوې د رسول الله د راوړي دین قانون چې کوم ده که نه په هغې باندې اعتراضات کوي که نه کوي هغه دین مونږ ته نه دی پکار چې په کم کې لاسونه کټ کېږي هغه دین مونږ ته نه دی پکار چې په کم کې خلکو له کوړې ورکول کېږي پوه شو نو ته د خارجي بچي خارجي خو ته ته ما ته څنګه خارجي وای سفیه چې کوم دې ته پوه شو کنه سفها او الاحلام هم دغه دي چې د الله او د رسول الله په دین باندې څه کوي اعتراضات کوي ها د الله او د رسول الله په دین باندې اعتراضات کوي پر رجم باندې په پاکستان کې سو کاله مقدمه چلیله چې رجم دا شرعي حکم دی او کنه دا سوچ کا وخت شرعي حکم دی او کنه تر اوسه بل الله يرحل بنا خیال دی د سود په مسله باندې و نکړل چې شریعه عدالت ویل چې او دا موجوده بانک بانکینګ نظام چې دا سود دی هغه دا منظور کړه لہذا دا سود دی نه دا ختم کړ چې په سپریم کورټ کې په چیلنج کې سپریم کورټ ویل شریعه عدالت دماغ خراب پوښ ختم کړي نشته د دې هیڅ اعتبار نشته د دې پیسې دی لہذا سود بوي هم په دغه طریقه باندې بچیږي تر نن روان دی کنه دا د الله پر اوړي دین باندې اعتراض کول دي کنه پوښ دک د الله راوړي دین ته د رسول الله راوړي دین ته سپک کتل دي داغه په دین باندې اعتراض کول دي دغه رنګي دغه چې کوم د صفاحت قران کریم کې چې څوک په الله باندې دروغ تړي هغه تم سفیه وای سورته جن راو باسي سلورم آیات سورته جن سلورم آیات ها چې په الله دروغ تړي پیدا مو کوم زر زر کوي خنا وخت دی چار چار یو کم دی اوس مې سپارل وانه كان يقول سفيهنا او يقينا وچ يقول سفيهنا وي بز مونږه کمقلو د مونږ کمقل سړي بوي على الله بالله باندې شتتن د حد نتیر خبره بالله به افترا کوله دروغ به تړل نو دا سو دا سفيه د سفیهان خدا دي چې لکه په الله دې دروغ تړلې دي جمهوریت او اسلام سره یو ځای کې ته په ماهیت کې تضاد د خانه خراب شه جمهوریت چې کوم دی هغه وای ان الحكم الا للشعب قانون بنی مگر د عوامو دی او اسلام وای ان الحكم الا لله هغه وای لا اله الا الله اسلام وای په دې باندې الله کوم دلیل نه دی نازل کړي لہذا دا بي دلیل خبره مکوي دا صفاحت ته کما قلتوب دغه دی خجی قا کما الا انهم الله وی خبر شي انهم یقینا دا منافقان چې هم صفها دوی کما قل دی دوی کما قل دی دوی بي دلیل خلق ته دوی د الله او د رسول د حق دین نه مخ اړون کې خلق دی دوی د رسول الله په فیصلو اعتراض کوون کې خلق دی دوی په الله باندې دروغ تړون کې خلق دی ولكن لا يعلمون لیکن نه پويږي دای په خپل کمقل توب باندې و اذا لقوا الذين امنوا دای بل صفات وګوره د منافقان دغه آیات کې وتا دغه دو صفات وتا درې صفات به دوی بیان کړ یو صفات څه شو دوی صحابه او تک مقل وای داسې پلیت خلیدی صحیح شو دویم نمبر صفات څه شو په خپل کمقل دی دا شو و اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا بل خصلت بل زجر منافقان ته دی پس باندې په دوه مخه پالیسی کوي خګورا یو چې کوم دینو د مؤمنانو او د دغه ترمن د خپل مشرانو ترمن د دا کومه ګډه وډه فیصله دا استراب الاحوال او دویم نمبر چې کوم دینو استهزاء استهزاء په دغه مؤمنانو پوری و اذا لقوا الذين او دا و بیا راغی اشاره داغي خبره ته چې عذاب الیم دوی لپاره عذاب دردون کړي ولی ولا عذاب دردون کړي زکه اذا قیل لهم کل اذا لقوا الذين امنوا کل چې دوی ملاو شي د هغه کسانو سره چې ایمان راوړل لقوا یوخا لقاء هغه ملاقات ته وای چې سړی وته اراده نه کړ خو مفاجاتن پلار کې او سړی سره ویا شو خیر پلان څنګه چل لخی جوړي نو د مؤمنانو ملاقات ته نه راځي او دا څه پلار کې سره ملاو شي ښا قالو نو دی وای آمنا مونږ ایمان راوړې دي مونږ ایمان راوړې دي خو جمله فعلیه خبریه راوړه جمله فعلیه خبریه به تاکیده به تاکیده جمله راوړه او فعلیه راوړه چې په حدوث دلالت کوي سم دا ایمان راوړه بس مونږ ایمان راوړو دا څه مونږ خبرو خو دغه کوي و اذا خلو الى شیاطینهم و اذا خلو و اذا مضوا کله چې دوی لاړ شي صحیح شو دلته کې د خلو معنا خلا یخلو په معنا د قران کې چراغله مضا یمضی په معنی سر راغله ښا د تک په معنی سر راغله دي بعض معنا د و اذا خلو کله چې دوی یوازې شي انفردو معنی کړي بعض مفسرینو دا کړی هغه چې کړی دا نو بیا وسره به تقدیر لګي تقدیر بدا لګي چې واذا مد واذا خلو واذا فردو ماذین الی شیاطینهم پوه شو کنه نو یا نو دغه بیا سره دا بیا لګ دیږي خبره نه نه براه راست خلو په مارد مزو سر راځي چې بوي خلیل په هغه کسانو باندې چې هغه د انفرادوت باندې تر هغه ته په هغه باندې اعتراض کوي دا غلطه خبره ده په معنا د مدو سره د بس قصه سم شو کنه و اذا مدو کله چې دوی لاړ شي الی شیاطینهم هغه شیطانانو خپل ته هغه مشران د څه معنا څه کې الی شیاطینهم هغه مشران خپل ته قران کریم کې شیاطین په مختلفو مصداقونو راځم بیا تویما قالو دوی وای ان معکم یقینا مو پتا سره یو ا مشران څه وای جمله اسمیه خبریه تاکیدیه راوړه حالت دي صحابه ته جمله فعلیه راوړه او به تاکید راوړه آمنا عدل تسوی ان معکم یقینا من د تاسو سره یو فی الدین والاعتقاد په دین او په اعتقاد نو هغه وته وای خا چې تاسو مون سره بیا مال تاسو کولو وای انما نحن مستهزئون یقینا مون خو صرف هغه سره ټوکې کوونکیو دا خو هغه سره ماسه غپ شپ لګاو دوه کوي سا دخلت ته بس مون لا ټول متامن نه مناو بس هغه چې کوم نه هغه کوم باندې دوه شي چې ودا کې ملګری دي رونم دی ښا دا کار کوي دا د منافق سړی کاری دلته چې ټي وي ته مونږ ته ودرېږي کنه نو وای الحمدلله مې مسلمان لا اله الا الله محمد رسول الله دی محمد رسول الله وای کنه صحیح شو بیا چې کله ال تلار شي بیا ال صفا وي مې لیبرل آدمی مې سیکولر آدمی دا صفا خبره کوي خنه سیکولریزم لیبرالیزم او د اسلامیزم یو سره تعلق دی خدای دې غرق پوه شي هیڅ تعلق نشته خو ال تخپل شیاطین سره یو شان رابطه دلته بل شان به ته در دې کاری ښا دا چې د دې دور په دغه باندې ان شاء الله سه وچ قران ته دکې کنه نو د خپل زمانه په کافر او منافقانو به لګي البته ته پته لګي که چرته ته شروع چې مطلب فرعون داس عبد الله ابن ابي داس بیا برته پته نه لګي دا اوس څنګه کیږي دا دلته ګوره دلته به مکه شان حالي خلا بدليږي نو پوه شي تشابهت قلوبهم نو دا دي خام و اذا خلو الى شیاطینهم خاص شیاطین دلته شیاطین نه مراد ماتی مشران د دوی ته مراد دي ښا شیاطین په قران کریم کې مختلف مصداقات راغلي دي یو مصداق د شیطان چې کوم دی هغه جنی او انسی دواړه مشران ته شیاطین ویل شي دي سوره بقره 102 راو باسي آیت نمبر 102 ها نه هر یو نه چې کوم سرکشه وی هغه ته وایي ها پیدا مکو 102 نمبر آیات واتبعوا ما تتلو الشیاطین او تابع شدا یهودو ما د هغه سحریات او جادوګرو جادوګانو تتلو الشیاطین چې لستل به شیطانانو دا شیطانان دواړه راځي ها صحیح شو شیطانان جنی او شیطانان انسی علی ملک سلیمان چې دروغ به تړل په حکومت د سلیمان علی السلام باندې دروغ به وی د سلیمان علی السلام حکومت په دې چلیږي دا شو دویم نمبر چې کوم دی نو فقط جنات ته فقط جنات ته شیطانان ویل سورت بقره وګورئ 275 نمبر آیات 215 او یایم آیات ها دو سوا پینځه وي پیدا مکو الذين ياكلون الربا آکسان چې سود خوري لا يقومون دای بنه پاسي پورز د قیامت الا كما يقوم الذي مگر پاسيو پشان دا غسړي يتخبطه الشيطان چې ګډ وټ کړي یغه لره شیطان من المسجد وجل مسکولنا صحیح شو شیطان چا باندې کینی کنه درا باغ دی را پوز دی دې کې ته مراد جن دی دې کې فقط جن مراد دی ښا يتخاف ځکه چې انسان په چا داسې نه کی نشي کولای یتخبطو شیطانو چې ګډوډ کړي دي جن جن پیری ګډوډ کړي دغه څنګه سړی ته نه جوړ شي کله قران کریم شیاطین ذکر کی مراد ته نسی مراد ته ماران منګوران پیجنې منګوران ته مراد ویخه یو تفسیر په بنا باندې سورته صافات 15 پیتایات راو باسي سورته صافات صحیح شو د دغه د زقوم د ونی صفت بیانې پوه شو کنه سوی انها شجره یقینا دا یو ونه ده تخرج چې راوځي فی اصل الجحیم په منځ جهنم کې طلعها میوی د دیونی کانه رؤوس الشیاطین گویا کې دا سترونه د خادغه دي د منګورانو دي د مارانو دي دلته کې شیاطین یو تفسیر ځان ته شیطانانو سرونه دي خو یو تفسیر دا دی چې دا سرونه د چا دي د منګورانو دي د مارانو د سرونو په شان سرونه دي ها دا سه میوه به دا سه بخکاری نو دا مختلف مصادیق چې کوم دی هغه داراله دغه رنګي جاسوس د کفار ته هم سوي لکیږي شیطان وی لکیږي لکه سورته آل عمران آیات نمبر 175 صحیح شو آیات نمبر 175 وګورئ څلورمه سپاره کې اعلان وکړو هم صحیح ده دغه کې د تاسو چې د تریت تر نو ګورئ نو بیا په پوه شئ ها صحیح شو واتبعوا رضوان الله تابع شو درضا د الله والله ذو فضل عظیم الله لوی فضل والا دی اوس کم سړی چې راغلی هغه سړی ورته وی چې ولکه ګورې الته کافران تاسو خلاف راځم دوی ډارول کنه نو الله وی انما ذالکم الشیطان یقینا دغه شیطان چې دغه جاسوسو یخوف اولیاءه یری دوستان د الله دا نور دغه راضی قل ته دار فلا تخافوهم ما یریږي دینا وخافونی دمان و یریږي ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان نو په دی باندې د شیطان اطلاق کیږي دلته کې تنه سمورات دی کله تینا فقط انسی شیطانان مراد چې لکه دا ده صحیح شو کنه انسی شیطانان رامیان چې کوم وکنه نو دا هغه مراد دي و اذا خلون کله چې دوی لار شي کله چې دوی لاړ شي الی شیاطینهم هغه مشرانو خپلو ته دلته به څه معنی کوي مشرانو خپلو ته نو قالو دوی ورته وایي انا معکم یقینا موږ خو تاسو سره یو انما نحن مستهزئون یقینا موږ د مؤمنانو سره صرف ټوکې کوونکي یو الله یستهزئ بهم الله تعالی به ټوکې کوي دوی پورې دوی پورې به ټوکې کوي نو الله تعالی هم چا پورې ټوکې کوي نو بعد وی یجازیهم جزاء الاستهزاء دوی ته به جزاء د استهزاء ورکی صحیح شو ابن عباس ته وای نه ټوکو یو شکل به یې پوه شو هغه به څنګه یې هغه سورته حدید کې چې هغه دیار لسم آیات کې راځي هغه شکل به چې کله دا منافقان په پولیس رات باندې تیریږي کنه نو د ځان سره بس واخلی رڼا به واخ رڼا به الله پاک ورکی چې ورکړه نو چې دې روان چې روان شي کنه په دې لار کې وته رڼا ختم شي چې ختم شي نو الله تعالی آیت نمبر 13 کې یوم یقول المنافقون هغه ورځ باندې چې وای منافقان سړي والمنافقات منافقان خذي للذین کسان تآمنوا چې ایمان راوړل دي انظرونا مونږ ته لږ انتظار وکړئ پوه شوي ولې ناقته بسم نورکم مونږ به لیتکې واخلو شونټۍ رڼا به واخلو د رڼا ستاسو نه نو قیل هغه له طرف بوته ویل شي ارجعوا وراءکم واپس لاړ شئ فلتمسوا نورا التزام نور رڼا وګورئ دلته نه ملاویږي یار دا بیټری خاص خاص تلته ملاویږي هغه ځای له ځان سره راواخلي هغه ځای نه بجلی راواخله نو د ته رڼا الله تعالی ختمه کړه چې پته دې ولګي تا به هم کله کله د ایمان آمنا باندې په خولې وي او رڼا باندې جوړه کړه بیا به دې تیاره کړه په تا یې مورې چې دا اول رڼا جوړه کړم چې ښه ډاډه پرې ورکړو چې بیا راته ختمه شي چې تا ته پته ولګي ښه صحیح شوه یا یو روایت کې راځي چې الله تعالی با د جهنم دا دروازه سي کولاو کیږي دا منافقان وایي چې لکه دا مونږ ته کولاو سي زوی چې زو وزوخه رامنډ رامنډ نه خو د زورګونو کالو سفر به چې رامنډ وای وای وای دي دروازې ته برا ورسیږي چې را ورسیږي الته دروازه بند چې فرشته بوته بیا ګروزونی سي کنه لوړ بوته ونی سي چې خاطر سشت رامنډ وای بیا به خوشی کی ولی په دنیا کې به کله دوی د ایمان دروازه کولا ولا او کله به سکور کله به بندو صحیح شو نو استهزاء کما یلیق بشانه تعالی هغه شان چې وسره او کیا جزاء د استهزاء به ورکی به هم په دوی پورې و یمدهم او زیاتی کوي دوی لرا و یمدهم وګدای دوی لرا فی طغیانهم په سرکشی د دوی کې یعمهون په داسې حال کې چې پریشان نه پریشان په دغه کې کوم دنه پراته دي او پریشانی پر راغلی ده مطلب دا ده یمدهم مد یمد راختلو ته ویل کی کله چې پس لکی اللام چې کوم دنو راشي په معنا د زیاتولو سره راځي صحیح چې به باندې کله کله راځي نو مدهم به مم مال و بنین مونږ دوی لره زیاتو په دې باندې مال او اولاد پوه شو کنه دلته کې یمدهم مونږ زیاتی کو دوی لره راکا دوی لره په طغیانهم نو بل صفت د دوی څه شو طغیان سرکشی چیرې څنګه سور کې دل سړی خوري دا کې الله وې دې په دې کې پریشان دي په دې کې دې ور اطمینان نشته دې مدا کې چې تواجه کوم دې نه ته متاثر شي اولایک الذین اشتروا الضلاله اوس الله تعالی دوی یو بل خباثت ذکر کوي صحیح شو او دا غینه پس په بیا وت دنیوي تخویف ور کوي اولایک الذین دا منافقان غ خلق دي اشتروا الضلالتا چې غوړه کړی د گمراهی بل هدا په بدل د هدایت کې فما ربحت تجارتهم نو ګټو نه کړ دوی په تجارت خپل کې و ما کانوا مهتدین او نه دوی لار مندون کې دای بل خباثت ذکر کو نو روپۍ ورکی او بل شی په واخلي نو دا اغستل خرڅول دي ته اختراع اوس دا اشتراع چې دا لدی دوه مفعولې یو مفعول ته متعدی بنفسه وی او یو ته متعدی بالباوی سره چې کنه چې کم متعدی بنفسه وی هغه مبيعوي او چې کم متعدی بالباوی هغه سوي هغه سامان صحیح شو هغه سامان اوس دلته کې وګورئ تاسو اشتروا الضلاله الضلاله یو مفعول شو بالهدى دا بل مفهوم توای کنه اشتریت الكتاب ب 50 درهما نو الكتاب یو مفعول بلا با او ب 50 درهما دا د مفعول په با سره هغه بی والا چې هغه سامان وی هغه سامان څه ته قیمت ته وی سامان څه ته وی قیمت ته وی قیمت ته ورکی او شی واخلی اوس په دې سوال لازم دا کړه دا معنی تا وکړه اوس په سوال لازم سوال پی دا راځي چې د منافقانو سره هدایت چرته او چې دوی خرج کړو ضلالت او گمراهی په واغستا دا خو د سره کافی د سره سړی ځامن نو دوی کې ایمان چرته او هدایت سره چرته ځکه چې ته خو یو شی اخلي په بل شی باندې په ورکه به کنه په ورکه کنه چې جیب کې سره سمي سبا ورکه بیا په سوا اخلي نو جواب دا کوي چې دلته استراف معنی د استحباب سره دی څه سره دی استحباب ترجیح ورکول څه دي ترجیح استحب الضلالتا بالهدى دوی غره کړه گمراهی بالهدى په هدایت باندې هدایت هم ملاوي دو ضلالت هم ملاوي دو دې چې لاړو د ویر نه ما خدا گمراهی خو خلک هغه پر صحیح شو کنه نو دا اشترا په خپل معنی سره نه دی بلکې دا په معنی د استحباب او اختیار سره دی یا دا چې بعض وایي چې نه دوی سره هدایت وو هغه دوی خاص کو دلالت په واغستو هدایت سو فطری هدایت کل مولود یولد علی الفطره فطرت الله التي فطر الناس عليها دا هغه خاص کو او بیا یې سواغسته گمراهی هغه هدایت چې کوم باندې پیدا شوی وغه پرې خو او بعد وی چې نه هدایت ته دار چې آمنا ته کې دوی کنه نو آمنا سره هدایت د هغه د خلی هغه آمنا هغه پزړه کې پریخاو دا او دغه پزړه کې کوم نه کفر طرف ته لاړو نو دا اشترا او دلالت بل خدا کې مختلف تفاسیر کوم دی غدا راځي فما ربحت تجارتهم یو بل تفسیر پکې دی اگر چې موږ استاد محترم کړی دی خو لږ وګد دی بیا پکې لږ دغه راشي هغه وایي چې شاه منصور بابا کړی داسې چې ګوره په اغستلو خرڅولو کې سلور سیز نه ښا یو بایعی خرڅونکي یو مبیعی خرص چې کوم شي خرڅي یو ثمني قیمت داغي یو مشتری اغستون کی صحیح شو اوس وای دی ځای کې بایعین صحابه دي صحابه څه خرڅي ضلالت خرڅي صحیح شو او مشترین چې کوم دي هغه منافقان دي هغه ساخلی هغه ضلالت اخلي صحابه هدایت اخلي صحیح شو بیا څنګه لګي بیا دا سره لګي اولائک الذین دا منافقان هغه کسان دي اشتروا طول الضلالته بالهدى اللسانی خوش بالهدى اللسانی دوی دلالت واغستو د وګدواله د دلالت وګدواله د دلالت دا دی چې کدوې صحابه ته ویل چې موږ کافی خو سره ته والو نو صحابه ته چې دوی وی چې آمنا هغه ته قبول کو چې هغه ته قبول کړي د ته واخ ورکو چې دا صحیح ده ګرځي نو د طول الدلالت ملاو شو په بدل د چا کې د هدایت لسانی کې خو دې کې لږ تکلف زیات دی نو د دې وجه موږ دا معنی ده فما ربحت تجارتهم نو ګټه او نکړه تجارت د دوی دې ته اسناد مجازي وای اصل کې ده فما ربحو فی تجارتهم دوی ګټه او نکړه په تجارت خپل کې ربح هغه ته وای چې پر راس المال باندې تا ته کم زیاتی شی ملاو شي هغه ته ربح وای غبن د دې مخالف چې راس المال هم ټکی ور بای پوه شو کنه هغه راس المال چې کوم بنیادی روپۍ دي تاسو راغم پکې ور بایلې نو هغه ته بیا غبن وي فما ربحوا فی تجارتهم نو دوی ګټه ونکړه په تجارت خپل کې قران کریم کله تجارت په معنا حقیقی کې استعمالوي عام تجارت چې کوم دی لکه سورته بقره کې به اخیره کې راشي الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها مگر که چرته داسې تجارت وي چې هغه بس پډاګه باندې وي یو شی موجود دی بس تاسو یو بل سره وکړي یو هغه یو کله تجارت قران کریم کې په معنوي تجارت سره راځي ایمان او جهاد ته ویل کیږي لکه سوره صف کې براشي یا ایه الذین آمنو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم او کله تجارت چې کوم نه په تجارت تمثیلی سره راځي مثالی تجارت دلته خو خاص تجارت نشته ده دا مثال دی مثال فما ربحت تجارتهم نو دوی ګټونه کړ په تجارت خپل کې چې کم اخ اخ خرڅول او غستل وکړ خا ګټه هو نه کړه نو کې دې شي چې تاوان دې داسې نه کړي نو الله وی وما کانو مهتدین دوی هرگز هدایت مندون کې نه دي دوی راس المال بایل نه دوی غبن کړي دا داسې کم عقل خلق دي ځان ته خيار وای ښا نه دې د حماقت بل تر دې پوری د منافقانو پنځل صفات او پنځل خصلتونه چې کوم دی هغه ذکر شو چې دا منافقان داسې ګنده خلق دي په دوی کې دادی دادی دادی چې راشمار شي په کنه نه برنه راته یو یو شماره دا ټول چې راځم کې نو څو جوړیږي پنځل صفاتونه جوړیږي ها اوس دا پنځل صفات په کم ځای کې پیدا کې دا ته وته وایا چې کله موجوده جمهوریت سیاست کورس کې کنه نو بس دا سورته بقره دې مرکو سره دا خټه یاد کا په دې عمل شروع د میکاولی کتاب دل د لیډر کوښښ کنه الامیر په عربی کې ترجمه شوی دی هغه چې وګوره کنه ټول دا صفات راغستنو د سیاست لپاره شرط ورته ونی دي سیاسي سړی به غټ خبيسي کدا پکې نه نو نه کیږي سیاسي سړی به واده خلافي پوه شي سیاسي سړی به دای سیاسي سړی به یاره ته چې وګوره ته په حیران شې چې لکه دا بالکل تاسو ته بقره ویلې ده او چې هغه الله وایي می کوي هغه ته وایي چې کوي پوه شي نو دغه سیاست د پاره دا لغه کړی مثلهم کمثل الذي استوقد نارا اوس د دې نه پس دو مثالونه ذکر کوي ښا دو مثالونه دا دو مثالونه چې ذکر کوي دا پس د دې نه چې د دوی خباثتونه یې ذکر کړل، نو بیا کله سړی په مثال باندې پوهېږي او مثال ډېر ښه شی خبره ذهن ته صحیح وروغورځوي. العبرة بالامثال من صنعة الرجال عربۍ کې راځي، د مثالونو نه عبرت اخیستل، د نقلونو نه عبرت اخیستل. دا د سړو کاری د چا کاری دا د سړو کاری نو سړی کنه دا اخلي نو دا ځکه اوس مثال ورکړي ښا خج دا مثال یو دا یاد ساتي چې قران کریم کې مثالونه راغلي دي ټول سلور سلوي سورہ سلور سلويخ مثالونه راغلي دي یو خبره خدا ده دویمه خبره دا ځکه چې په مثالونو کې فائدہ څه ده فائدہ پوه شوي په مثالونو کې مفسرینو د قران کریم نه څلور فائدې ذکر کړې دي سو فائدې سو فائدې څلور فائدې د مثالونو څلور دي یو فائدې ګورې التمیز څه شی دی تمیز دی سړی پکې راخکاری چې الله مثال بیان کړي نو څوک یې ومني اسو کوئی مړ داسې شي صحیح شو نو دا مسلمان او کافر په جدا شي لکه ام په دې سورته بقره کې شپږشتم آیات تاسو وګورئ دا ورپسې راځي لاندې صحیح شو ان الله لا یستحی ومو کتو ان الله لا یستحی یقینا الله تعالی حیا نه کوي ان یضرب مثلا ته بیان ور دیو مثال مثلا ما د مثال د مثالونه بعوضه کاغه ما شوی فما فوقها یا پورته وی د ماشینا فاما الذين نو چکل مثال بیان شي فاما الذين نو هر چا کسان امنو چې ایمان راوړي فيعلمون ان غي عقيده لري انه الحق چې یقینا دا مثال حق دی من ربهم نه طرف در رب دوینا واما الذين كفروا او هر چا کافر وي فيقولون واي ماذا اراد الله بهذا مثلا س اراده کړی الله په دې مثال سره دا سمانه شو دا مثال نه په کلاس شو نو دې څو کې نه دلته تمیز راشي اهل حق اهل باطل په دې مثال نه باندې الله جدا کوي ها دا شو یو فائدہ مثال دا شو دویمه فائدہ مثال صدا دویمه فائدہ مثال دا التذکیر نصیحت التذکر نصیحت غستل سورۃ ابراهیم آیات نمبر 25 را واړوي دیار لسمه سپاره کې ابراهیم ښا پیدا مکړو ويضرب الله الامثال تمنس کرا دي بیان الله تعالی مثالونه للناس خلقتا صد پار لعلهم يتذكرون دې لپاره چې خلک نصیحت واخلي صحیح شو دریمه فائدہ د مثال صدا هغه د التفکر تفکر سره په فکر وکي په مثال کې ښا سوره حشر آیات نمبر 21 وګورئ سوره حشر ویشتمه سپاره کې ښا ویشتمه کې هغه کې آیت نمبر 21 تاسو وګورئ ها اته ویشتمه ما ویشتمه پیدا مکو وتلک الامثال او دغه مثال نری نضربها للناس چې مونږه بیانو خلکو ته لعلهم يتفکرون دې لپاره چې خلک په دې کې فکر وکړي دې ځای نه بعض مفسرین وایي چې مثالونو په تفسیرونه ډېر ما ګوره په مثالونو کې خپل فکر او خپل سوچ وکړه ان شاء الله تعالی ته په ورسېږي چې الله څنګه مثال ورکړي څلورمه فائده څه ده؟ څلورمه فائده د مثال دا فرق بین العالم و غیر العالم د عالم او د غیر عالم ترمنځ د فرق په سر راځي په مثال باندې که په مثال پوهیدو خو مولا دی که په مثال نه پوهیدو د قران په مثال نه پوهیدو نو عالم نه دی لکه سوره عنکبوت راو باسي آیت نمبر 43 سوره عنکبوت یوشتمه سپاره پیدا مو صحیح شو وتلک الامثال او دغه مثالونه دي نضرب حال الناس چې مونږه بیان او خلق تا آیت نمبر نمبر آیت 43 43 درې وتلک الامثال او دغه مثال نه نضربها مونږه بیانو للناس خلقتا وما يعقلها نه پويږي په دې مثالونو باندې الا العالمون مگر څوک پويږي عالمان خلق صحیح شو په مثال باندې به عالم پويږي سلف وې دا طریقه وا چې کله به قران لستو مثال براغه او او به ویلو پوي به پنه شو نو وی او به جړل چې انا ال الان لست من العالمین زه تر اوسه پورې لا د عالمانو نه نیم لا اوسه پورې مولا نشم زه لا اوسه پورې عالم نشم نو دا سني نو دا مثال د دې لپاره بیانېږي خجی خجی په مثال کې با یو مشبہ وی یو به مشبہ به وی او یو به ادوات التشبیه حروف تشبیه وي مشبات چا سره ته دا مثال ورکړي چا د چا مثال ورکړي مشبه به د چا سره ورکړي په کوم حروف او په کوم الفاظ سره ورکړي نو دا درې واړه بیات ساتي نو بیا وداغې نه پس مثال سکه تطبیق پې کې ښا اول به ترجمه کوو د دغه او بیا به داغې نه پس مثال دغه بیانو خو مثلهم کمثل الذي استوقد نارا مثل په قران کریم کې په ډیرو معنی باندې راغلی دی یو معنی دغه د کتاب سو ویلا ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا دا مثلا چې ده دا په معنی د چا سره په معنی ده او مثال سره ده مثلا ای مثالا مثال کړه په معنی د مثال سره کله مثل چې کوم دی نو په معنا د سره په معنا د وصف سره ښا وصف حالت سورت روم کې راځي آیت نمبر 27 کې الته مثل معنا مثال نه کې ګوره ښا الته معنا د سکه د وصف دی کې سورت روم دې په یوشتمه سپاره کې آیت نمبر دې 27 خطا سوال ته وګورئ چې خطا نه شي چې الته مثال معنا کوي ګوره پیدا مکړو وهو الذي خاص الله غذاب ته يبدا الخلق چې اول پیدا کوي مخلوق ثم يعيده بیا دوباره پیدا کوي وهو اهون علي او دا پیدا کول پاغه باندې آسان دي دا خو ما اوس ته ګوري وله المثل الاعلى في السماوات والارض دا څه ونه وایي چې الله لره اوچت مثال دی پاسمانونو پسمه کې نو موږ خو ټول عمر په دې تیر کو چې د الله مثال نشته لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له نو څنګه ته واچې ولا هو الم د دې معنی څنګه کې دلته کې معنی د صفت کې ها صفت او حالت ولا هو المثل الاعلى او اغي الله تعالی له بهتر صفت ته فی السماوات پاسمانونو کې ول ارض او اوچت صفت ته ورل ول ارض او پزما کې پزمکه کې دا اوچت صفت ته الہ دی پاسمان کې دا اوچت صفت ته الہ دی صحیح شو کنه دا شو کلبا سرازی پمانه د وعص سره راځي وعص سره لکه سورته بنی اسرائیل سورته اسراء چې مرتوی آیات نمبر 89 مثال براشی خو معنی به د سری د وعظ مثل براشی لفظ مثل مې ته یادو معنی به د سری د وعظ وی ښا سورته بنی اسرائیل نوسی نوسی اٹ نو پیدا مکو ولقد صرفنا او یقینا بار بار اړو مونږ لناس خلق ته با بار بار بیانو مونږ دي خلق ته فل حفیها د قران په دې قران کې من کل مثل دا څه ونه وای چې د هر قسم مثال من کل مثل مونږ ورته بیانو هر قسم نصیحت هر قسم نصيحت ورته موږ سکو بیانو مثال په معنا د وعظ او د نصيحت سره شو صحیح شو دې ځای کې مثال په سمانه سره شو دې ځای کې مثال په معنا د حال عجيبه سره شو څه چې حال عجيبه څنګه معنا بکې مثلهم حال عجيبه د دې منافقانو یا د دې کافرانو کمثل الذي پشان د حال عجیبه د هغه سړی دی استوقد نارا چې بلکې اورو فلما اضاءت هر کله چې روخانه کی دا اور ما حوله هغه غیر چاپیره چې دی اور ندی ذهب الله نبوذ الله تعالی بنورهم رڼا د دوی وترکهم پریک دی دوی لرا فی ظلمات پتیرو کی لا یبصرون چې دوی هیڅ شی نه ویني چې دوی هیڅ شی نه ویني مثال وی داسې اوس دا مثال تطبیق کړه چې په پوهه شي څنګه مثال دا مثال مفسرینو په دوو اندازونو لګولې ده ګوري ورته یو قسم مفسرینو دا مثال لګولې ده د منافقانو سره او یو قسم مفسرینو دا مثال لګولې ده د کافرانو سره کوم چې د منافقانو سره لګولې ده نو څنګه مثال دا غسړي په شان دي استو قدنارا چې اور بلکی وای د منافق سړی دا آمنا په خلیصو وی دا امنا چې په خلی وي نو دا څه شو دا لکه چې رڼا یې جوړ کړه رڼا یې جوړ کړه د ته فائدہ ورکړي ګټه پکې شته دې دې پکې خلک جهاد کې اسلام سره شریکي غنیمتونه ولا ورکړي صدقات ولا ورکړي وای زموږ مسلمان نور پوه شو کنه اوس فلما ضاعت ما حوله چې کله غیر چاپیره د دارنا رااله نو ذهب الله بنورهم الله ترنا بوتل رڼا ته په ثبوت لا د دا کار وکړو چې دغه په ځړه کې کفر وکنه نو هغه یو وه الله پاک دا راز راخکار کړو اے راز د راخکار کړو چې ولکه دا سړی خو منافق دی خو کافر دی چې راخکار شو خلک وی وی دا بس پری خود و ترکهم فی ظلمات دې په تیارو کې پاتې شو لا یبصرون چې هیڅ نه ویني صحیح شو کنه هیڅ نه ویني دا خو یو معنا دیو معنی کافر سره ولګو کافر سره زمونږه استاد محترم استاد الاساتذه علامه حسین علی رحمه الله هغه ویل چې نه دا د کافر سره لګي او دا بیزاوی په تعمیم کړي د نور مفسرین نه کړي بیزاوی وای دا د کافر او د منافقانو دواړو سره لګي او هغه وایي چې دا د کافر سره لګي دا ولنه کافر سره لګوا مثلهم مثال د دې کافرانو د مکی د مشرکانو د مکی مثال ورکا کمثل الذی پشان د هغه سړی دی استوقد نارا چې بلکې هغه سړی اورو اسړې سوق ته هغه سړی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی مکه کې رڼا جوړ کړه اورې بلکو د دعوت نشر او اشاعت د دین شروع شو فلما اضاءت هر کله چې روخانه کدي اور ما حوله هغه غیر چا پیرړ دی اور دا علاقې غیر چاپیره رڼا کړ غیر چاپیره ډیر اثر مو کړو مکه کې دور نه صحیح شو ذهب الله بنورهم نو دوی د هغه د مړولو کوشش کو مړولو کوشش کو نو ذهب الله بنورهم بوتلو الله تا بوتل الله تعالی رڼا د دوی هغه رڼا ته نه لاړه رڼا ته څنګه لاړه نبی صلی الله علیه وسلم ته الله حکم کوي د مدینه منوره ته مدینه منوره ته لاړو چې لاړو نو د دوی نرنا لاړ چې لاړ نو وترکهم پری خودل دوی فی ظلمات پا قسمه قسم تیرو کې لا یبصرون چې دوی هیڅ شی نه ویني صحیح شو هغه دا لګولې دی و چې دا داسې لګي ولی ځکه چې هغه وایي چې دی کې یو استوقده ټکراغله دی استوقده طلب د بلولو د اور کوي منافق کوئی طلب نه کوي منافق خو اسی وي بس آمنا صحیح شو کنه داعی کوشش کوي چې را دارنا جوړ شي داعی کوشش کوي چې لرګي راوړي څور لره راوړي چې دارنا جوړ شي ابن عبد البر وای علم رڼا د طالبان خشاک خبر ورته دي کنه نو دا سری دا په دې سره دا بلیږي نو دا هغه به کوم دنو داعی دا کار کوي چې خلک راجم کوي او دارنا نور زیات شي نو دا کار نه کوي دویمه خبره دا ده چې تاسو که خیال وکړئ ذهب الله بنورهم رستورازی ذهب الله بنورهم د الله د دوی رڼا بوزي دلته کې کمثل الذی مفرد سی راغلی مفرد دغه ده الذی سره اسم موصول مفرد ده او الته کو ته ضمیر د سراغه بنورهم د جمع وتراغه دا بسنګ چل کې نو دلته کې هغه ما تاسو ته ویلو اندماج کې څه کوي اندماج کې اندماج دا دی دلته تقدیر راو باسا وهناک رجال قاعدون د دې اور نه غیر چا پیره سړی ناس کی فغی کوشش کوي چې دا اور مړ شي الله د اور نه رڼا بوت لا غي په تیار کې پاتې شو هغه په تیار کې پاتې شو هیڅ شی نه ویني نو هغه وایي چې ګوره دا ضمیر هم په دې ځای کې بیا صحیح راځي کیږي چې مطلب داعي دي داسې چا چې اور بل کړی دی او چا چې اور څوک چې په تیاره کې شو هغه بیل خلق دی داعي جدا دی هغه پر رڼا کې پاتې دی هغه خپل پر رڼا کې دی او دغه د منافق مثال کې شي نو هغه کې خو بیا منافق په خپل باندې تیارې ته لاړ کنه نو هغه منافق بیا دې تیارې ته نو دې کې وایي چې نه نه نه دلته کې ضمیر هغه مفرد تن راځي ضمیر دانو ته راځي دی جمع ته راځي نو په دې وجه باندې البته چې چا دغه ضمیر راجع کړه دوم دی الذی تا لکه بیزاری په کاری کې وای چې کله کله الذی په معنی د الذین سر راضی او هغه د سورته بقره آیات وخذتم کلذی خاضو هغه په دلیل ګرځي چې کلذی خاضو خاضو وو جمع ده لیکن راضی دی الذی تا اکل کلذی په معنی د کلذین سره دی نو هغه وایي چې دا دا کار دی په کې بیا لک تکلف کړه بل جانب ته کوم دا ډیر صحیح لګي وترکهم پریګ دی دوی لرا فی ظلمات پاغت تیرو کې لا یبصرون چې دوی هیڅ شی نه ویني خا ظلمات څومره ډېر تیاری دي مختلف تیاری راشي په مشبہ باندې هم تیاری راځي مشبہ به هم دشت کې صحرا کې ور لګولې دي یو دم دې مړ کړو چې یو دم دې مړ کړو نو د یو دم ریدو سره د خلکو پسترګو یو تیار د سره د دشت راځي یو تیاره چې کوم دی نو هغه د شپې ده یو تیاره د ناڅاپي اور مړ کېدو ده اچانک چې اور مړ شي کنه اچانک ته بجلی لګول یو دم کې مړ کی یو دم د سړی پستر کو سره شي تور تیاره راشي نو د دې وجنه د ظلمات دای ګڼ بیان کړي دویم دغه دار چې ذهب الله بنورهم الله وی دا وروي چې ذهب الله بنارهم اور الله بوتلو نه اور نه رتلې اور نه چې کم فائدہ من شی ورنا واغه تلاړه باقی حرارت پاتې شو گرمایش بیا په مکه کې پاتې شو څنګه گرمایش شو چې دلته مسلمانانو به غلبه کوله الته باغی ته تاو ملاوي دو غوسه کېدل با هغه تاو ورتلو هغه ضرر ورتلو خو لیکن هغه فائدې نه څه محروم شو تاسو پوه شئ په دې مثال باندې کنه نو نبی صلی الله علیه وسلم اور بلون کې چاته اور بل کړو مکی والا ہوتا مکی والا دا اور مړولو الله تنا نور بوت لرنا ایت بوتلا مدینه منوره ته دلته دی په تیار کې پاتې شو اوس په مثال پوه شئ دی طرز باندې خلګي سمم بکمن عمي فهم لا يرجعون نو چې دا کارو شنو سمن هم سمن یواز رمات نتلی د دوی حواس مو سره تباشو ختم شو حواس ختم شو هم سمن دوی کان دي په سترګو په غوګونو په پسړه درې واړو باندې څه دې مهرونه لګیدلې او پردې پر راغلي نو الته کې دا وی او سه مکه صفات په دلته کې بیا راوړو دام په دې قرینه لته دا مثال د چاره د کافر د مشرکان نه ښا هم سمون دوی کان دي هم بوکمون دوی ګونګیان دي خو الته بوکم نو ویلې دلته بوکم وی ها ابکم بکم جمع د ابکم دا ابکم ګونګی ته وای چې خبرې نشي کولای الته نو ویل الته کې صرف ویل ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم دلته سره دا وی دا ولی ځکه چې دلته کې یو دم په د تیار راغله نو چې یو دم تیار راځي دومره دهشت راځي سړی جواب بیا کار کار نه کوي پوه شو نو په دې وجه دا راکو ها فهم لا يعم ينهم دوی لاند دي فهم لا يرجعون نو دوی لار نشمونته دا درې صفات ولولي دري صفات زکه وي چې ګوره یو سړی کنا هغه په وګونو روغ نه سو کوته وای داسې ځه صحیح شو هغه په غلار روان یو سړی هغه خو په وګونو باندې کون دی پوښ کنا خو لیکن دا خبره چې جبه کار کوي نو چانه پښتنو کې لکه د لار کم خاطر صحیح شو نه دې په جبم ګونګې دی دا کاروم نشو کولی نه خاطر بیا پست وګونم کونو چو په جبم ګونګې شو پستر ګو باندې چې څوک داس داس یو کینو په دې باندې خو پوریږي کنه نه نو عم یو دې پستر ګوم لاندې دي د هیڅ نه ویني د حق یو شی چې کوم د نه غدي ته نخ کار کوي د حق یو شی اوس کته وای چې ما خو لیدلی خروغ موټو نو هغه د حق په باره کې د حق دا حق نه ویني حق نه اوري په حق باندې د بکار نه کوي نور د نه ار ارامي توب لټکړی هغه کولی شي ها صحیح او کسیب من السماء فيه یا مثال د دوی بل مثال واخلها دلته دا او سره غړي دی او دا او بعضی چې کم مثال داړه د منافقانو سره دواړه لګي نو هغه خلک وای دا او د پاره د تخیر دی د څه چې د پاره دی تخیر اختیار ته وای یلکه ستا خو خدانو که دغه مثال ورکې او کدا مثال ورکې که خوراک ورکې چې قسم دې مات کړی دی که کپړې ورکې او کسه کې غلام آزادې دې درې واړو کې تا ته اختیار دی او اوراغ دا د پاره د سره د تخیر دی نو دې ته او د دغه وي تخیر او تسوی ورته وي یعنی دا دواړه مثالونه یو برابر دي او څوک چې وای چې نه دا مثال چې کوم دی هغه د کافر سره شو دا د منافقانو سره نو هغه وای دا او د پاره د تنویع دی دا سلور قسمه سزاګانې دي او او سره او د تنویع د ځان ځان ته نوع بیانې خدا نوع چې بیانې نو دا د هر نوع ځان ته سزا ده یو سړی دی ډاکم کوي قتل هم کړی دی یو سړی دی ډاکه کوي صرف یو سړی دی صرف خلک ډار کړی دي مختلف قسمونه دي نو مختلف قسمه سزا سزاګانې دي دي ته او د تنویع وای او د سور ته وای د تنویع کله او د پاره د تفسیر الاجمال مخکې اجمال ذکر شروع څه کوي تفسیر ذکر کوي وقالو وای دا يهوديان او نصارا کونو شيهودن يهوديان او نصارا یا نصارا شي نو دوی خدا نه وي يهود دا نه وي چې يهوديان شي یا نصارا شي ځکه يهوديان وي د سره نصارا په صحیح دین نه صحیح شو نو هغه وي يهوديان شي نسوارا دا نه وای چې يهودي شه نو څنګه دلته کې راغی نه نه دا اجمال تفسیر دا وقالو وای يهوديان کونو هودن شي يهوديان وقالو وای نسوارا کونو نسارا شي نسارا دا او د پاره د سره تفسیر الاجمال کله راځي کله او په معنا د وو سره هم راځي ولا تطع منهم آثما سورته دهر کې براشي مونږ د یو د کافرو سره لګو بل د منافقانو سره لګو نو او د تنویع د پاره دی او نو دلته کې او پسې و مثلهم بیا مقدر کی او مثلهم دویم مثال بل نوع د مثال د دوی ها حالت د دوی کسیب من السما پشان د هغه غټ غټ با پشان د هغه شړک باران د من السما ال اسمان نا د اسمان نه چې کم تیز باران راوړيږي ته سیب وای ښا سوته وای صیب یو مطر د مطر هر قسم باران ته یو غیث ته غیث هغه باران ته وای چې هغه دغه نه پس خوشحالي تیر شي او بیا وشي کوم باران کنه خلک اغا استغاثي وکي نو بیا سوشي بیا چې کوم چې کوم راووريږي نو هغه ته غیث وای او یو وابل له وابل وابل هغه باران ته چې ساس کی غټ غټ او یو سیب دی سیب هغه باران ته وي چې هغه انتهایی تیز دی د شړک باران وته مونږ وایي چې تاسو به تاسو وایي دغه د شړک باران اکثر په سترلی کې وي ښا او کا سیب یا مثال د دې منافقانو ها یا دوی مثال د دې منافقانو کا سیب په شان دا شړک باران دی من السماء چې د برنوي د سما باندې کې سره بر قران کریم کې بکره سما په معنی د اسمان سره راځي اانتم انزلتموه من المزن آیا تاسو را وروي دا اوبو تاسو را وروي دا اوبو من المزن د څه شي نه دا غسپینی ور یزنا پښوی تاسو را وروي کزی را وروي الله تی را وروي نو من السماء نو دا په دغه معنی سره راځي دغه رنگ کله سما چې کوم د قران کریم کې با چتم ویل کی ستا چتا خد کوټی چتا لکه یو تفسیر باندې براشي پوښ کنا نو چې هغه کې برازي چې سلمن فی السماء ته نن در پایا وګرځو اسمان طرف ته نو هغه کې یو تفسیر دار چې چت ته چت ته اداګه کړه نو هغه په معنا د چت سره مرادي دلته من السماء نه مراد څه دی وریځي دي او السماء الفلام پر راوړل چې ګنې دې طرف ته اشاره ده چې یو ځای نه باران نه ټول افقونه شروع دي فيه ظلمات په دې باران کې بیا تیاری وی تیاری وی کنه دا مختلف تیاری وی د وریځ تیاری وی د باران د ساس کو تیاری وی کله پکې شپه راشي د شپې تیاری وی ورعد او بل په دې باران کې سوي ګړزار وی خامو ته ګړزار وای پوښ کنه هغه ګړ ګړ سکیږي هغه پکې شروع وی ها تناول وی پکې ښا دغه تنا پکې وی و برق او بل پدې وریه د کې برېخنا وی پړقار وی پکې دا درې واړه پدې باران کې شروع وی اوس یجعلون اصابعهم یجعلون جعل یجعلو دیدا کې جعل په ارض کې خپل خپل معنا کو دیدا کې په معنا د څه سره په معنا د منډلو سره صحیح شو کنه او کله به جعل په معنا د خلق سر راضی الحمدلله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات وخلق الظلمات کله به جعل لازم په قران کریم کې په معنا د خلق الصفات سره منطقيان او تجاه دغه وی جعل جعل مؤلف ورته وی ښا څنګه دی الذي جعل لكم الارض فراشا چې زمکه ته فرش ګرځولای نظم کې ته د فرش صفات ورته صحیح شو کله به قران کریم کې جعل په معنا د تسمیه سره راځي لکه دا پکې اهمه ده لکه سورته زخرف کې بدرې میات کې راشي ان جعلناه قرانا عربیا ان جعلناه نو دا څه نه چې سورته وایي چې وګوره معتزله پر راغلي چې قران وګوره الله وایي چې جعلا دا مجعول دی قران مخلوق دی قران کې الله انا جعلناه تو ته غل کینه ابن عباس نو تفسیر نقل دی رضی الله تعالی عنہ انا سمیناه قرآن عربیا مونږ دا مسما کړی د قرآن عربی سره نوم ورته د قرآن عربی کړی نو دا برازي دلته یجعلونا کې خودل منډل صحیح جو کنه اصابعهم ګوت خپلې ګوت خپلې د نکیفی اذانهم په وګونو خپلو کې من الصواعق د وجه د یری د تندرونو نه صواعق جمع د صاعقی ده په قران کریم کې صاعقم په مختلفو معنی سره راغلی دی کله صاعقه په قران کریم کې په معنی د سر راځي په معنی د مرګ سر راځي فصاعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله دا په سورته زمر کې براشي دغه کې آتش پیتایات کې دغه رنګي کله صاعقه چې کوم دی په معنا د سر راځي په معنا د اغا خطرناک आवाज د تندر سر راځي ها صحیح شو فاخذتهم الصاعقه نو اونی ول دوی اغا چغي چغي په معنی سره کله راځي کله د بیهوشي په معنی سر راځي فصاعق من فی السماوات ومن فی الارض هغه ته سائق وای یا یا دا غینه چې کوم اور زمکه ترالی چې تندر ورته موږ تاسو وایو هغه ته سائق وای ښا نو چې اوس سائق پټاخې تم وای په موجوده راوي کې من السوائق د وجه د ير د وجه د ير د تندرونو نه حذر الموت دا کار ولي کوي حذر الموت د وجه د یاري د مرګ نه چې مړ نشم چرته دا تندر می اونه وجني پوه شو کنه زړه به پیل شي دي سارا دا درې دي بلې خواته لاړ شه یو باران دی یو په باران کې تیاری دی غدار دی پلکار دی یو په هغه باران کې راګیر سړی په باران کې راګیر سړی اوس په باران کې راګیر سړی دی او په هغه باندې شپه مراله او اسمان بلز بلز دی دغه باران راغی چې باران راغی نو په دو په دې باران کې خو فائدہ مشته ده صحیح شو فائدې په کې ډېرې دي دا د سپرلی باران ته سیب وای سپرلی کې کوم باران بیا فائدہ مند ډیر وي نو دا باغونه او دغه پر حاضر غونیږي لیکن دې کې خو سره لګي سختي وي کنه ظلمات دي تیاری دي دغه شان ته رعد دي برق دي دا څه نه فکر راځي او چلابونه دي پکې تندرونه دي پکې پړقار دي دا سیزونه چې کله راغلل نو دا د شپې چې کم سړی په باران کې روان دی د ته ټوله تور تیار ده نو په دې دا تیاری راشي دا د دومره بده غنو چې یا الله دا وسلی پوه دیګه پکې ګړزو شنو دی وګونو کې ګوتې ومن دی کې برق پړکو شي هغه پړک کې ته یو فائدہ لګښتا نور چې نور پکې دغه لګ لار او تخکار شي یو قدم پکې وای صحیح شو کنه دا کار دی اوس د منافق مثال تراله د قران د قران مثال د سیب د باران دی باران کې ډېری ګټي خو ورسره پکې د دوی په شرک او کفر رد شته کې نشته دي هغه په دوی تیاری دي ښا د شرک او د کفر ردونه څه دي هغه په دوی باندې تیاری دي بل خواته پکې رعدی مزامین دي رعدی مزامین د قران کریم غ سختي د اسلام غ سختي او تکلیفات دي جهاد قرباني به ورکړي داسې ګپ خو نه دی پوه شو که نه زکات دی دا څیزونه چې کوم دي دا هغه رعدي مضامین دي برق پکې شته برق پکې داله کله پکې صدقې ملاوي کله پکې غنیمت کې برخه ملاوي شي دا پکې غلط ډیر پړقم چې کوم دی هغه دی خیال مو دی کنه اوس دا منافق دا څه کار کوي چې دې دا قران باران وریږي دې پکې دا سي چې دا برق ویني کنه دا غنیمت غنیمت نسی او قدم وایي رستو براش هغه خو به د برق تفصیل خو برق راځي خو دا رعد چې کله دا سخت مزامین وي په کفر او شرک رد وي او ظلمتی او رعدی مزامین وي نو د څه کې دی په وګونو کې ګوتې منډي په د باندې بد لګيږي دا قران په داسې بد لګيږي نو دې به څه فائدہ وایي ته د وګونو نه ګوتې لری کا لک په ځان تکلیف تیر کړي کې ستا فائدہ شته دی خو دې فائدہ چې کوم دی هغه نه حاصلې هغه نه حاصلې او د دې نظر د قران بد شي الان کې قران کې نور ډیر پایلی دي لکه دا سړی هغه باران بدی شي خو لیکن که بل سړی ته پوسو کې زمیدار ته باران څنګه دی هغه ته چې دومره خد پوه شو کنه دته د باران اندازه نه لګي دا شان دته د قران اندازه هغه ته د باران اندازه نه لګي باران والا ته هغه باندې باران بد لګي دغه چې تیارو دغه راګیر کړی دغه شان کې دې چې کوم نه کنه دته د قران اندازه نه لګي قران په دمانه بد لګیږي چې دا پکې سدي دا وګور بیا زموږ په خدایانو رد کو بیا دا وکړ بیا دا وکړ بیا پکې سختي تکلیفونه پکې رال دا کیسې دی ویني کنه نو د دې تخیالي یکاد البرق اوس دا د مثال تتمه وګوره دا دوی آیات کې د مثال تتمه ده یکاد البرق نزدې ده برېښنا یختف بصارهم چې اوس نظرونه دوی ابصار نه دي کې مراد نظر ده ها نظر ته سترګې نه چانه نه وړي خو نظر به تی اوس یعنی دا دومره تیر دی چې د سترګو درنا نه دی تیزواله زیات دی نو کاغه رڼا د پسترګو لګي نو څه مطلب اے د دې نظر نه وړي د دې زړه وړي ښا څه وړي زړه دومره غټه غټه فائدې ویني کنه وای مړه مونږ نو تللی دومره فائدې وکړه پلانې وګټه لکنه پلاني وګټل زړی ته وړه دی چې دا غنیمتونه خلق واغستل دا دومره پکې مالدار شو خو شو کنه مجاهدینو ته وګوره په گاډو کې ګرځي دا په دې بټ لکی دا هغه زړی ته وړه دی ښا دومره زیات تیز ده کلمہ اضاء لهم هر کله چې روخانه شي دا دوی ته دا اضاء لازمی مرادی متعدی مرادی یو دار چې روخانه شي دا دوی ته یو دا چې اضاء لهم الطريقه کله چې دغه برق دا برېخنا دوی ته لار روخانه کی لار ورته رڼا کی نو مشو فيه دوی په اغلار کې روان شي یو قدم نیموالی و اذا ازلم کله چې بیا علیهم کله چې بیا په دوی تیار شي ها قامون دوی په ځای ودرېږي بیا ودرېږي دا د دغه کمقلتوب علامه ده چې والکه اسلام دا باران والا ول ورکا مشبابه ولا ولا باران دې تا ته پړک وشم تا په پړک یو قدم غوښتل ته ورځه سه مخ کې لګلار کتلې نو چې بیا پړک کې تر هغه بتا کافي فاصله و نه نه دې دا نه کوي دې صرف هغه د پړک د غرض دغه ده کنه صرف غرضي سړی نو صرف هغه پړک سره یو قدم اخلي چې تیار کیږي بیا ودرېږي بالکل په ځای باندې پوه شئ ته ځان ته مخکې لار وګورئ ته په تیاره کې هم سفر وکړئ شي خدا دې نه کوي دغه شان چې منافق دی دې نور څه نه برداشت کوي دې فقط مفاد پرست دی دې صرف هغه برق هغه فائدې والا کار دا کوي چې سختی را لا ازلم علیهم تیاره شو پلا سختی پراله مشکلات په اسلام کې راغلل بیا دې ودریږي قابو دې ودریږي ها څنګه ادریږي دا ادریدو تفصیل وګورئ سوره النساء ته لاړ شئ آیات نمبر 72 تر 73 وګورئ یا بس تاسو په دې باندې ځین خلاص شي ها بهتر وکړي وان منکم پیدا مکو خو ته ګوره چې مثال پوه شي وان منکم او یقینا بعض استاسنا سوک دی لمن هغه کسان دی ليبتئنا چې رست رست کیږي اے سس سس کیږي سس سس جهاد حکم راغی دې ځان سس سس کوي فان اصابتكم مصیبه نو کتا ست مصیبت ضرورت یږي په دغه سفر د جهاد کې نو دې سوي قال قد انعم الله علیا یرا الله فما سمرخ کول انعام وکړو اذ لم اكن معهم شهیدا چې زه په دغه وخت کې دوی سره نو ما حاضر خدته زو سره نو مګورو زم مړوي ها الته په کمینوالو زبم پکې مړوي دا د کار یا لیتنی های افسوس ته كنت معهم کاش کی ویزه د دوی سره فافوز فوزا عظیما لوی کامیابی به حاصل کړی وي نن به زمام گاډي وي او کزه تلې وي پاتې شوم کنه ګور مونږ خو دغه د قسمت نه وي کنه دې دا خبرې شروع کی په دې منځ کې وای ک علم تکم بینکم و بینه موده دا مختلف تفاسیر په کې بیا کوم دا د مقوله چې واړې نو خلا دی وی الکه تاسو مال د سره کوي نو تاسو بالکل زه تاسو ملګری او تاسو خدا سي ما سره شل کړه ما استاد مینس کې چړ ملګرتیا نه پوه شئ بیخي یاري دوستي دې پرې خو دا دا زنه چل ها خو څه چل دی خو بنیادی خبره دا و چې تکلیف ته نو دې سوي بیا وای چې خلک زه پکې نه اچې اسانی دا نو بیا څه کوي بیا وایي چې راځه پکې ونه سوره بخوا تای شو ها ا سوره حج ګورئ آیت نمبر 11 ها ولسم سپاره ها ولسم سپاره الته به بل شي ګیار پیدا مکړو ومن الناس بعض د خلق لمن غدي يعبد الله چې عبادت کوي د الله تعالی على حرف په شک باندې په یو طرف باندې واقعي صحیح شو یو لسمه فان اصابه نو کچرته ورسیږي دې سړی ته خیرن څه خیر اطمئن به نو دې په دې باندې خوشاله شي او بالکل وای اسلام په ډېر خدین نه کنه وګوره دا وګوره وای دا پکې فائدې دي ګټې دي پکې و ان اصابته فتنه کورسیږي دې ته څه تکلیف انقلب علی وجهه نو واپس په مخ پل باندې مړ وای دا اسلام لری کسړیا دا تکلیفونه نه سرندر کېدل خدي خسرت دنیا والآخرة الله وای د دنیا او آخرت تبا ده ذالک هو الخسران المبین دا تبای ښکارا دا دا نقصان ښکارا ده دا ښکارا تاوانی سره ده سورۃ النور وګوره سورۃ النور ښا دک مرض په منافق کې په هر ځای کې ښا اتلسم سپارہ سورۃ النور دے آیت 47 48 49 دا آیت تاسو پیری راځته په مختلفو موضوعاتو کې اوس بیا وګورئ پیدا مکړو وسال وختم اته سال وختم نه سال وختم نه وګورئ کنه پیدا مکو کنه و یقولون وای دوی آمنا بالله مون خو په الله ایمان راوړې دی او پر رسول او پر رسول مو ایمان راوړې دی او اطعنا مون خو هر حکم منو ثم تولا بیا اوړي د دوی نه فریق یو ډله منهم د دوی نه من بعد ذلك پس دې دعوینا وما اولئک بالمؤمنین ندی دوی مؤمنان ولی ګور او توس دغه اذا ازلم او اضاع لهم مشو فی کل روانې دل کل او درې دل دل داسي و اذا دعو الى الله کله چې راوغخت شي الله ته او رسول رسول د الله ته ليحكم بينهم دې پارت فیصله وکي په میان د دوی کې د الله په شریعت کې فیصله کو راځه کنه اذا فريق منهم معرضون نو ناصاب په یو ډله دوی نه مخړی مخواړی و ان یکل لهم الحق کبیا په شریعت کې د ده حق ثابتېږي یاتو الیه مذعنین نو راضی هغه ته پمنډو منډو بیا پمنډه را خوشی بالکل و یا دا خو په شر باندې کو دا الله په قانون دی کو ولید الله په قانون کې ځکه ته پوهه چې په شریعت کې لمه رسی چې کله پوهه چې په شریعت کې نه رسی مولستل له خدا دغه مصلحین ناس دې بجرګه به وکړي کنه خوش په جرګه به کو کچرای ته ولاړ شو بیا هغه ځای کې بل خوازي الله تعالی په ضرورت سم فتوا لا ګولې ده افي قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يخيف الله عليهم ورسوله دوی په زړونو کې مرض د نفاق د شک دی یا چې کوم دنو دوی په دې کې شکیان دي ها چې د الله حکم به یو کبني یا چې کوم دنو د الله او د رسول د ظلم نه یریږي الله او رسول سره ظلم نه کوي بل اولایک هم الظالمون بلکې دوی په خپل ظالمان دي دغه نو دا سری کلمہ اضاء لهم چې کله پکې ګټه ښکاری فائدہ ښکاری روان شي مشو فيه واذا اظلم کله چې تکلیف راشي عليهم قاموا نو دوی ودرېږي ولو شاء الله کچرته اراده کړې وی الله تعالی لذهب بسمعهم نو خامخا بوتلل به ظاهری د اوریدو قوت دوی و ابصارهم او ظاهری سترګې د دوی د دوی ظاهری سترګې به ختم کړي وي د دوی د ظاهری وګونه به بوتلی لکه څنګه چې ورلا غباتینی بوتلی په باطن کې خدای رون کول نه کنه خو لیکن دا ظاهر کې هم الله تعالی رون کول کړي الله پاک رون کول په ظاهر کې هم کړي الله تعالی دا اراده وکړه قوت د اوریدو به بوتلو وابصارهم قوت تلیدو به بوتلو خو بوی نتلل لكن لم يشاء لكن الله دا اراده نه کړی دا ظاهری قوتونه نه بوزي ولی نه بوزي زکه چې بیا به د عذر جوړ شي بیا به چې الله نو ته په هیڅ کې نو باطنی قوت مم ختم او ظاهری مم ختم نو الله وینا نه د عذابو مقدمه ان الله على كل شيء قدير یقینا الله تعالی په هر یو چیز باندې قدرت لرونکی دی کته وا چې څنګه به بوزي الله قدرت لري الله بوتلی شي خو شي په هر چیز باندې د الله سره قدرت شته دی صحیح شو د شی قران کریم کې دا ډیر راځي په معنی د صرف معنی د مشیع الممکنات سره او کله په الله باندې اطلاق وکړي په معنی د شاء سره په معنی د مرید او اراده کوونکي سره بیا التکرازي دلته کې د شی نه مراد څه دي هغه ممکنات دي او الله تعالی ته ما خارج ته په استثناء عقلی سره عقل دا وایي بس دغه پرېږه دغه خبره کړو خبره مکوا راته په ممکناتو کې چې مخلوق څومره د الله ته قدرت لري ک ژوند کوي ک مړ کوي ک اخلي کلام د کوي ک روغي الله قدرت لري د الله تعالی اختیارات دي دا تر دې پوري دغه صفات د منافقانو ته پنځلس ذکر شو او ورپسې دوه مثالونه صحیح شو کنه په دوو مثالونو کې یو مثال ناری شو د اور والا مثال یو مثال مائی شو د ابو والا مثال دا په اکثر ځایونو کې براشي دا مثال ناری مثال مائی په دیار لسمه سپاره کې سورته رعد کې هم راځي ښا الله نزل من السماء ماء فصارت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبدر رابيه مائی مثال شي ومما يوقدون عليه في النار دا بیا پس ناری مثال شي دغه رنګ سورته نور کې بم راشي الله نور السماوات والارض دا ناری مثال مثلا نور هی کمشکات فی مصباح اور پسې سراشی او کو ظلمات فی بحر اللج یخشاو هغه بیا مای مثال دی ځکه چې نور او ما نور چې کوم دی نو دا سب دغه د زندګۍ د تیرولو سبب دی او ما چې دا روح ته دا زندګۍ سبب دی نو په دې وجه باندې دواړه راوړي چې په وحي کې دا دواړه دي په وحي کې ژوندون چې کوم د هغه سره هغه پکې پروت دی خو دا خلق د دغه ژوندون په پته باندې نه پويږي نو دا مثال نه درکړ پیندل صفات ذکر کړل تر دې پورې د سورته بقره چې کوم ده دا مقدمه وا سوا مقدمه وا روست دعوه راځي یا ایه الناس اعبدوا ربکم نو د مخکې نه ته وی چې د دې دعوی په باره کې خلق درې قسم دي سو قسم دي درې قسمه یو منون کی الذين يؤمنون بالغیب دا غي پنځه صفات او بیا وته بشارت دویم قسم نه منون کی ان الذين كفروا دا غي پنځه صفات بیا په تخویف او دریم قسم دورنګ خلق ومن الناس من يقول او دا غي پنځل خصلتونه هغه درته ذکر کل او په اخر کې هغه ته کوم د دنیوي تخویف ورکړو او ورته دوه مثالونه چې کوم د نسکل هغه ذکر کړل دا دغه شو اوس که لفظي ترجمه یو ځل واوري دا بدل لخیخه ومن الناس بعض د خلقنا من اغدی یقول چې وای په جواب باندې آمنا بالله مونږ ایمان راوړې په الله باندې وبالیوم الاخر په ورځ رستنې باندې وما هم بمؤمنین او دین دی مؤمنان نه په الله او نه په رسول باندې په باطن کې یخادعون الله دای د خپل یخادعون الله دوک ور کوي الله تعالی ته د خپل ګمان مطابق صحیح شو والذین کسانو ته امنو چې ایمان راوړل و ما یخدعون او دوی دوکن ور کوي الا انفسهم مگر ځانونو خپل ته و ما یشعرون او دوی نه پوهیږي په دې خبره باندې چې وبال د دې دوکي په دوی دی فی قلوبهم زکا ولی نه پوهیږي زکا په زړونو دوی کې مرضون یو ناشنا مرض دی فزادهم الله نزیاتی کو الله تعالی دوی لرا مرضن اغه مرض ولهم عذاب علیم او خاص دوی لپاره عذاب دردون کړي بما كانوا يكذبون په سبب د دې چې دروغ ویل و اذا قيل لهم ها ولي ولا عذاب اليم دردناک عذاب ولي دزکا چې اذا قيل لهم کله چې ویل شي دوی ته لا تفسدوا في الارض کارونه د فساد مکوي فزمه کې نو قالو دوی وای انما نحن یقینا صرف مونږه مصلحون جوړ کون کیو یا اصلاح کون کیو علا خبر شي انهم یقینا دا منافقان چې دي هم المفسدون هم یوازې دوی فسادیان دي ولکن لا یشعرون لیکن دوی نه پوهیږي د فساد او د اصلاح په فرق و اذا قیل لهم امنو کله چې ویل شي د منافقانو ته چې ایمان راوړی کما امن الناس په شان د ایمان راوړو د خلکو دغه خلکو کامل خلکو صحابه قالو دوی وای انؤمنو آیا مونږ ایمان راوړو یعنی مونږ ایمان نه راوړو کما امن السفهاء په شان د ایمان دغه کمقل خلکو علا خبر شي انهم یقینا دا منافقان چې دي هم السفهاء دوی په خپل کمقل دي ولكن لا يعلمون لكن دوی نه پويږي په خپل کمقل توب واذا لقوا الذين امنوا کله چې دوی ملاو شي دا کسان سره چې ایمان راوړل دي قالوا دوی وای آمنا موږ ایمان راوړل دي واذا خلو کله چې لاړ شي الى شياطينهم غم شران خپلتا قالوا دوی وته وای انما معكم يقينا ممتاز سريو انما نحن مستهزئون يقينا صرف موږ غوي سره ټوکی کوونکیو الله يستهزئ بهم الله تعالی بټو ټو کی دوی پوره یعنی جزاء ټو کو ور کی یا بدا کما یلی کو بشانه و یمدهم او دوی زیاتی کوي دوی لرفی طغیانهم فسرکشی د دوی کی یعمهون په داسې حال کې چې پریشان دي اولایک الذین دغه په صفا دغه د سوار د صفاتونو خاوندان هغه کسان دي اشتروا الضلالت چې غوړه کړی د گمراهی بالهدى په هدایت باندې فما ربحت تجارتهم نو ګټه او نکړه تجارت د دوی یعنی دوی په تجارت کې وما كانوا مهتدين او نه دوی لار مندون کی مثلهم حال عجیب د دوی ناشنا حال د دوی کما مثل الذي پشان د ناشنا حال د هغه سړی دی استوقد نارا چې بلکې هغه اور فلما اضاءت کله چې دا اور رڼا کی ما حوله هغه غیر چاپی رد دی اورنا ذهب الله بنورهم نبوذ الله تعالی رڼا د دوی وترکهم پریګ دوی لرفی ظلمات پاغه قسمه قسم تیرو کې لا یبصرون چې دوی هیڅ شی نه ویني ثم دوی را دوی کان دي بکمن دوی ګونګیان دي عميون دوی وړاندې دي فهم لا يرجعون دوی حق طرف ته واپس کیږي و اذا ازلم علیهم او کله چې په دوی باندې تیار راشي نو قام دوی ځای په ځای ودریږي ولو شاء الله که چرته اراده کړې وي الله تعالی لذهب بسمعهم نو خامخا بوتل به وي هغه قوت د اوریدو د دوی و ابصارهم او هغه سترګې د دوی قوت تلی دور دوی ان الله ذکر چې الله تعالی شک الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر یو څه باندې قدرت لرونکی دی اللهم صل على محمد رسول الله واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين